اباز یو مفسرینو د حسابن دا معنا کړي اے حسب دې ته اجره بس ته نور یې ما د ضرورت نشتا وای بس یې نور ضرورت جنتیان بو یې الله بس چې موږ غختل غار سملا شول نو د حسابن یو معنا سوا وای به یقول حسبی بس دا الله چې صدراک الله ما تکافی دی محمد آله واصحابه اجمعين الہ العالمین زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریمه خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو په خپل حفاظت کې اوساته الله د قران او سنت د علم نافع د پاره مشایخ تا اصول فروع تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم زموږ